من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ټي بي شو بلډ پريشر شو د زړه بیماری شو خلک دا بیماری ګڼي او علاج هم ورنه کوي خو هغه روحاني بیمارو ته خیال نه روحاني بیمارو ته ګناهونه وایي نو د ګناهونو بیان درته کول غواړم دا یوازې تاسو ته نه کوم ځان ته کوم اول د دې دا مطلب نه دی چې ما کې نشته او تاسو کې شته زه ډېر ښه سړی نه اول زه ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم ډېر داسې پاکان عالمان تېر شوي دي چې وعظ به یې نه کوم او په دې یاره به یې نه کوم چې خدای دا ګناهونه ما کې زیات دي د قوم نه مو په کومه خوله یې چاته وویل خدا دا چې بیان پکار دی د خدای یو غیرتی ذات دی چې ته د بل د اصلاح فکر کې خدای بستا هم اصلاح کوي دې تبلیغ کې چې سړی وزي ولې نه کیږي ځکه دې د امت د اصلاح فکر کوي نو خدای پاک دې مخه کې نو دغه شان د بل د اصلاح فکر کول او هغه ته مرضونه بیانو کله دکم خدای پاک اصلاح راوړي حضرت انوي صاحب رحمت الله علیه دا طریقه وا زه چې کوم عیب ځان کې زیات وینم دا غي متعلق وعظ ډیر وکم او ځان ته یادوم چې خدای دا زمانه لرک نو د دې بیمارو بیان په دې نه کوم چې تاسو کې دې او زه پکې خلاص یم نه مونږ ټول ګناهګاران یو خدای دې راته عفو وکړي نو ګناهونه دوه قسمه دي دا بیماری دی او روحانی بیماری دی د مسلمان ایمان او د مسلمان معاشره خرابوي دنیا هم خرابوي او آخرت هم خرابوي ځکه د روحاني بیمارو تعلق د دواړو جهانو سره دی او د بدن د بیمارو تعلق صرف د دنیا سره دی که سړی ټول عمر په ټوخي کې تیر که په تبه کې تیر که خو دنیا کې ورته صحت حاصل نشي په آخرت یې څه اثر نشته خو که د آخرت ګناهونه نو قسم د دنیا هم خرابه د آخرت هم خرابه نو د خدای وعده دا ده که د لویو بیمارو نه د لویو ګناهونو نه چا ځان وساته دا واړه ګناهونه به ورته معاف کوي لوی ګناهونه په دوو څیزونو معاف کېږي که د انسان د حق سره تعلق وي چې د هغه نه معافي وغواړي او که د خدای د حق سره تعلق لري نو چې توبه وباسي نو چې دا وکړي نو هغه واړه درته ټول په خپله معاف واړه ګناه څه ته وایي او لوی څه ته وایي شمېر یې څومره دی نو د دواړو جهانو سردار په یو حدیث مبارک کې اوه غټې یاد کړي دي اجتنبوا السبع الموبقات د اوو غټو ګناهونو نه ځان وساتئ ګورئ یو حدیث کې لس ذکر دی یو حدیث مبارک کې دوله ذکر دی علماء په کتابونو لیکلي دي او راجمع کړي دي نو یو عالم او یو پورې لیکلي دي چا د دې نه زیاتې لیکلي دي په جنکلو به په سر راځي وی هر هغه ګناه چې خدای په دنیا کې یو سزا مقرر کړی ده او هر هغه ګناه چې هغې سره زموږ ښکلی پیغمبر یا قرآن شریف کې د لعنت یا د غضب ذکر وي چې په دوی د لعنت یو د خدای غضب او قهر دی یا خاصه دمکی پې راغلی نو دا ټول په لوی ګناهونو کې داخل حد په کوم ګناهونو مقرر دی په زنا مقرر دی که غیر شادي شده سړی یا ښځه زنا وکړه نا غسل کوړی والی کیږي د شریعت په حکم کې او که شادي شده ښځه او سړی وکړه ناغي سنگسار کیږي پکانو د لیونی سپی پشان ته مرګ ده نو زنا په لوی ګناهونو کې نه دې سره معاشرم خرابېږي او د خدای حقم تلف کیږي ختمېږي او د خاندان داغي عزتم ختمېږي دیم ګناه مثلا په یو پاک مسلمان سړي یا ښځه باندې د زنا تهمت لګول دا قرآن شریف کې بیان دی د زنا هم بیان هم دی د حد او چې څوک په چا تهمت ولګوي والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانین جلده که چا په یو مسلمان یا په مسلمان قضې د زنا عیب لګاو به ثبوت نشي کولی ککړی کني کړي خو دې مجرم دی که سړی او سړی خو ځ په زنا ولیدل هم دې چاته نه وای کوي وی قاضي ته الټه بده والی کی علی بوي چې سلور چې شمدید ګوان پیش کی نو د مسلمان عزت ډیر لوی دی نو تا چې یو مسلمان عزت واغش یا د مسلمان عزت نو خدای قرآن شریف کې وایي اتیا کوړی ومخه اوال او عذاب هم داسې چې خلک یې ویني په جیل کې نه لکه قرآن شریف کې دا دی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين د دې سزاګانو ته د یو ډله د مسلمانانو حاضر چې وی ویني قسم دې چې مجرم له سزا ورکې او د خلق مخ کې ورکې نه به بس وکنه چې د جین نه پانسی کړي سړی روزي پته نه لګي چې دا په خپل مړ دی که مریضو که څه چلو او چې په چوک کې او په په لوی میدان کې او د خلکو مخ کې سزا ومومي نو هغه خو خود به بیا نه کوي هغه نور خلک مو یری نو خدای د جرم په سزا جاری کولو کې وایي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين د دې سزا ته د یو ډله د مسلمانانو حاضر چې وی ویني په سعودي عربو کې د جمعې پر سزا جاری کړي او د جمعې پر ورځ د جمعې د جماعت نه بار میدان کې د حضور په خپل جماعت کې باب السلام مخې ته میدان دی هلته سزا جاری کړي او په بیت الله شریف کې د صفا طرف ته او د جمعې په ورځ او د مانځه نه پس نو دا خلک هسې وځي د جمعې نه ویې ویني او توبې وباسي نو بیا به څوک وکړي دریم چې سزا به مقرره ده شراب دی شراب چې څوک وڅکي او ثبوت پرې راغی نو هغه به اتیا کوړې والي کېږي درېیم لویه ګناه څلورمه هغه د چا نه مال پټول غلا کول نو خدای د هغې سزا لاس پرې کول یاد کړي خدای پاک وی وسارق وسارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله د غل او د غلې لاسونه ښي لاسونه پرې کې چې دوی ته عبرت حاصل شي او د نورو خلقو ته قسم دې کړ د یو غل لاس پرې کړی شو په زرګونو لاسونه به محفوظ شي او چې د یو لاس غل لاس نه پرې کېږي نو جهان کې غلاګانې دي او ډاکو دی دا په لاره چې شوکې کوي بس ودرئ او خلکو نه پیسې والي د دوی سخته سزا خدای شپږمه پاره کې وایي والذین یحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا که قتل هم کړو لکه خلک دا ډرایورو تخته او ډرایور مړم کیو موټرم تیوالي یا بس کې ور سره څوک مزاحمت کوي ویم لی او پیسې هم تیوالي نو که قتل هم کړی او مال یې مغشتي نو سوله کوي به ان یسلبو دی با لوړې ځوړن کې نو مړ بشي داسې لته به وایي نو قسم دې که یو ډاکو چا سولې که بیا به سوغلو کې الک به وتښتئ شپږ لکه روپۍ راوړه دا به مسلمانو کې دا ولې مصائب دي په مونږ دا چې څه تکلیفونه را رسي دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده ګوره دا یاد لرئ نو چې ډاکو بس ودرې یا د چا موټرو تختې یا سړی مونږ کړ یا پلار ورته ودرې ده سړی مو اشته پیسې مو اخست دا څومره لوی ظلم دی عظیم د دې نه لوی ظلم په معاشره کې نشته چې لارې شوکې نو سزا هم خدای سخت ذکر کړی ده ان یسلبو سلی به کې سلی دې ته وی چاله وړې به مردار ځوړم دي درې ورځې مردار سر به اعلان دی خپې به بره لکه د مردار کار پشا او که صرف قتل کړي نورې سنی اغشته نو دې به قتلېږي او که صرف مال یې غشتي قتل یې نه کړی نو لاسونه او خپې به ترندو بدل پرېږي وتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف لاسونه تې پرېږي او خپې تې پرېږي ردو بدل یو لاس یو خپه به تې پرېږي ښې لاس او ګسه خپه او که نه قتل کړي نه پیسې یې غشتي هسې خلک یې رولي دمکي کړي نو بیا ایون فو من الارض ابا جلا وطن کوي نو که جلاوطن نی نو جیز تبا چولی کیږي ځکه دا داسې لوی جرم دی چې دا معاشره هم خرابه د خدای حق هم تلف کړئ او مخلوق خدا هم ظلم کړئ ملک خو امن ضروري دی نو چې دا څوک بدامني پیدا کړي دا غي دا سزاګانې دي او دا د قران شریف سزا ده ښا دا یو انسان نه ده چې زوې مچ غلطي کړل دا د قران دا د هغه ذات ته چې مونږه پیدا کړی او هغه زمون په اصلاح خپيږي دا سترګې چې چارا کړی د سترګو مرزه مغه پیدا کوي او علاج مغه سره نو خدای دا معاشره پیدا کړی دا نو د اصلاح دا پاره علاج الله کړ پرواله دین بل سی سزا چې مقرر دا غ دین پرې خوندل یو سړی مسلمانی به کافر شي عیسائی شي قادیانی شي مرتد شي نو د د سزا سر پرې کول اول خو به درې ورځې مهلت ورکړي چې ولې روره څه شک شبه تا ته پېښه شوې ده په خپل دین کې نو هره شبه چې وایي د هغې جواب به وکړې عالم له به یې بوځې او که د هغې باوجود دې سمېږي نه درې ورځې به مهلت ورکړي او د هغه شبې اعتراضات به ختموي د هغې باوجود هم چې سم نه شو نو سر پرې کول یې سزا دی دا د خدای باغي دی لکه حکومت چې خپل باغی نه پریدي یې جیل ته چې یا ته سر پرې کوي نو دې د خدای باغی دی نو سزا سر پرې کول البته زمون مذهب کې دا ده که خزي دین پرې خو نو خزه به جیل ته چول کېدی شي او د سړي سزا سر پرې کول دغه ګناهونه دي بعضې چې په دې سزاګانې شریعت مقرر کړی دی دې نه علاوه چې خدای پاک او رسول علیه الصلاة والسلام د لعنت او د غضب په شکل ذکر کړی دی هغه غیبت دی غیبت دې ته وایي چې ته د یو مسلمان چې نه وي په یو مجلس کې او دا هغه سپکه کې او دا سپکه په زړه پې بړاس وباسي نو دې ته غیبت وایي د دواړو جهانو سردار ته یو صحابي مبارک وای وی قربان که پکې وی او ما وې نو هغه غیبت ته وی او چې وی پکې او خلکو ته وی نو دا غیبت او چې نی پکې ورپورې تړې هغه ته بهتان وای هغه د غیبت نه به ډیر چت جرم نه هغه خبره چې هغه ته مخامخ نشوي او دا په پیش شاکه اکثر مجلسونو کې خلک اړو د دې پروا نه لري خدای د غیبت بیان چې کړ په سلی رشتہ او پارا کې سورته حجرات کې نو خدای ته داسې مبارک تعبیر دی ویا یحب احدکم ان یاکل اخیه لحم اخیه میتا فکرهتموه وی ولا یقتب بعضکم بعضا یو دو خزو د حضور زمانه کې نسان دي خزو کې د غیبت ماده زیاته ده چې کینې نو د یو بل په سر خبره کوي او د دې اړه پروا نه لري یو دو خزو څخه خبره وکړه حضور پاک تخله پاک په وحی نو لګل یو لوخه ورولې کوي خپلې ته ورته نږدې کې چې یوې خولې ته یې نږدې کړ الټه یې وکړې غوښې ترې پرېوتې څښه او بلې د خدای پاک د هغوی په زمانه کې داسې ناشنا کارونه به څرګندول چې امت دپاره یو عبرت شي نو د یوې د خولې نه مسخه غوښې پرېوتې مردارې او د بلې د خولې نه مسخه غوښې مردار پرېوتې دا به تاسو ویې خورئ یو ځل یو بی بی د انسان د بلې بی بی داسې وې دا بی بی عائشه بی بی ده او دا بل صفیه بی بی ده د خیبر د يهودو په جهاد کې راغله نو عاشی بی بی دا لاندې داسې لاسې داسې کړې دا لاندې دا قامت نه لګاوړه نبی کریم چپ داسې خبرو دی وکړه چې د اسمان نو ځمکه چې دې ډک شي دا غي د بدبوې نه به خراب شي په دومره لفظ هم بد وګڼه دا وایي خود په باره کې زموږ ښکلی پیغمبر وایي زه چې خدای پاک معراج ته بوتلم نو ما ته خدای پاک دا مناظر وښودل جنت یې هم لیدلی دی دوزخ یې هم لیدلی او دوزخ کې مې ښځې ډېرې هم لیدلې دی چې بیان کو نو ښځې هم ناستې وې او دا پس کې ده که یو ښځې ته د بلې ښځې صفت وکړي که نه نو هغه نه برداشت کوي او ډېره ښځه ده خو پوزه یې لږه کږه ده ضعیب به پکې راوباسي نو تاسو کې د لعنت او د غیبت ماده زیاته ده دویم د خاون ناشکري د درک که ټول عمر د الله سره وړي او یو ورځ یې راونړه مثلا یې کم راوړه نو پوزه به هم تراوی او د هغه ټول عمر د احسان به ناشکري وکړي چې ستا په کور کې خو ما ښه وزړو لیدلې نه ده ما رأیت منک خیرا قطو ستا د طرف نه یوازې ته نه ستا د خاندان او د طرف نم چرته ما د خیر وز نه درید نو خزو کې دا وی دا ما ذکر نه دیر دوزخ کې بزیاتی نو لعنت ویل پچا یا غیبت کو دا ډیر سپک خبر غیبت سره چغلی خوریم ده د یو په سر خبره بل ته رسول او د بل بل ته رسول د دواړو جهانو سردار فرمایي یو ځل هغوی ته به خدای پاک کله د قبر حالات ښودل او هغه امت ته بیان کړي دي چې زما امت ویرېږي نو یو ځل په یو دوه قبر ورغی نو هغوی وایي دا دواړه په ډېر سخت عذاب کې مبتلا دي خو د یو لوی خبرې د وجه نه نه اگر چې د خدای په نس لوی خبره ده یعنی داسې سیز د وجه نه دی چې هغه اسانه و پرې ښودلی دوی هغه معمولي ګڼله په خپل خیال کې خو د خدای په قانون کې هغه لوی جرم وې د یو بغي چغولي خوري کومه د یو په سر به خبره بل تکول د بل په سر دا ګوري مرزونه دي د ایمان او بل به د امتیاز نه ځان نه سات امتیاز به کول ساس کی به ور رسیدل د پروانه دلر به حضور مبارک ډیر د رحم خاوند خدای ته سوال کړل چې خدای دې ته عذاب آسان کړي نو خدای ورته وحی راولېږله چې زه څه مودې پورې به ورته اساني وکړم او علامه یې ورله دا مقرره کړه چې د قجورې یوه لښته یې ماته کړه نیمه په یو خبر کې وروټم بله او نیمه په بله کې وی د دې لښتو د وچېدو پورې به دوی ته عذاب خدای پاک اسان کړي نو عذاب یې په دې وي چې دوی چغلي خوري کوله نو غیبت چغلي خوري چا پسې دروغ تړل دا سخت جرم دی یو ځای کې خو د دواړو جهانو سردار وایي چې جنت لا يدخل الجنة قطاط چغلي خور سړی به جنت ته نسی دا غلوی گناهونه درته بیانو بل د یتیم مال خوراک یتیم تا سره تربور پاتې شي تا سره حصه وي تا ترور پاتې شو مثلا پلار دې مړ دی خور درته پاتې شو او هغوی له برخه نه ورکوې خپله او هغه خورې د یتیم مال خوراک ډېر لوی جرم دی الکه ته دا مال جمع کې نو سبت جوړ کې ما د خپل یو استاد نه اورېدلې دوس زموناري تاغی ده چې اوزل دریابي جس کې بجلی فیل شو اور ختم شو او سفر یې په ابتدا کې په دریابي جزونه وړم نو دا غیر چلون کې یو انګريزو هغه به قران شریف کته ځکه ډیر خياران انګريزان قران شریفونه ګوري او ځان سره ساتیم ترجمه او ما په خپل ډیرو انګريزانو له ورکړي د ترجمه قران شریف چې کوم پکې لګ د عقل خاوند دی بدمعاش نه نو چې بجلی فیل شو او تور تم شو داسې معلومېده چې دا کپنیوي د هندوستان او د برتانیې شریک امام پکې سفر کړی د بمبې نه به جز را روان شو په کراچۍ به د کراچۍ نه ګوادر ګوادر نه به به عمان ته به اخوا دوبه کې قطر کې به به بصرې پورې ته د بصرې نه به بار واپس را نو دې کې به مال مو سامان به او هر قسم خلق به هم پکې هندوان سکان مسلمانان نو جس کې وي اور دا استاد صاحب راته وي چې بجلی فیل شو ګرانو مینوالو زمدا دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر اینڈ سٹی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان پړنو کې ډیر پکې وي او باندې سه یو پکې یو خبره درته کوم خو شقه پکې ګیمه داسې کس پکې شته چې د یتیمانو مال یې خوړلي نو دا خو څوک نه وایي وایي نه ګورې زما یو مقصد دی او د هغې نتیجه به زه تاسو ته وایم خیر دې رښتیا الله ته ووایه یو پاسه یاره ما خو د یتیمانو مال خوړلی ځمکې د چا نیولي دکان یې نیولي اکثر دا ظالمان داسې کوي دا پښتنو کې زیات دی تربون له ځمکه نه ورکوي خور له حصه نه ورکوي وی خور ما ته معاف کړی دی ټیزه نه خور ته جدا که ځمکه جدا که پیسې جدا که بیا دې تاله درکړي او چې تا مله نه ورکړی او بیا ورته خور راته وبخښه دا بخښل نه دی دا ټګي ده بخل هغه چې ولا جدا کې دا ستا سره چې څه پکې به تا ته وبخینو دا بخل دی او چې ورکړی دی نه هغه بخل نه دی نو یو سړی پاسې د ویره ما خدا کار کړ وی خلاص تا سره نه کار دی یو ساده نه راواش دی کپتان او دا هغه سینې په اورې مګم مګم مګم شړخ چې هغه ساده اور واغشت چې اور پکې موجود شي نو به د نور اسباب د اور برابر کړي خدای پاک ښه ناشنا خبره چا ورته وی دا ولې امام قرآن شریف کې لوستلی چې څوک د یتیمانو مال خوري نو دې سینه کې اور اچي نو ما په خپله د قرآن شریف دا معجزه کتله ځکه خدای وایي انما یاکلون فی بطونهم نارا چې څوک د یتیمانو مال خوري دی په خېټه کې اور اچوي نو چې خدای ویلي د ده سینه کې اور دی نو ما مګو څادر ورپسې اور یې واخیست باقي بیان به بلې جمعې ته کوو انشاءالله یو سړی یو جماعت ته چنده ورکړل کا جماعت کې بالکل کار ختمي ها په دویم جماعت لګول شي خو چې کمی پورې هغه جماعت کې کار وي هغه پیسې به هم په هغه جماعت لګوي چې کوم جماعت دپاره یې راغونډې کړي په عیسایي باندې د جماعت صفای څنګه ده نو اصل کې دا ده چې د کافرانو جماعت ته راتلل دې کې په خپله د امامانو خلاف ده یو مذهب کې دا ده چې نه مې کافر به جماعت ته نه راځي نه به بیت الله شریف ته ځي دویمه دا ده چې بیت الله شریف او د حضور مبارک کلی جماعت ته نشي تللی باقي نورو جماعتونو ته تللی شي زمونږ مذهب کې هم دا ده چې جماعت ته کافر راتللی شي خو دا ده چې په عیسایي صفحۍ کوی هغه د مسلمان کار او قسم دی چې جماعت څوک صفحۍ کوي خدای څومره عزت ورکوي بخاري شریف کې یو قصه ده یو ښځه وه د بار د یمن له طرفه راغلې وه مسلمانه شوې وه نو سی کوینو د جومات د حضور پاک په جومات کې ځان له یو داسې جونګړه شان واخه ماخې جمع کړي وه هغې کې به ناسته وه په جومات به یې پاکه د جومات خدمت به یې کوه نا بیماره شوه نماز کو تنه پس په فات شوی نو صحابه کرامو دا غي د غسل تنظیم کړی د شپې قخه کړه او زور پاک ته ان نو ویل سار چې راغه غمونځو کې داسې قتل چې جمله کې اخذ څه شو ناغي وي اخو سیب بیګا وفات شوی دا وی هل لازم تمونی ما تم نه وی ایمون وی قربان تیارا و شپوا تاسو لمبل تکلیف درکاو وی نه ما ته خبر وکړه ورغه قبر یې ورته وښو او د جنازې مونځ یې پرې وکړو هغه مخکې او صحابه ورپسې ولاړ نو د جومات په خدمت د دواړو جهانو سردار دا عزت ورکړ چې په خپله پرې د جنازې مونځ وکړي نو د عیسایانو باندې څه لکه مسلمان خو د جومات په خدمت باندې خوشحالېږي او فخر دې پرې کوي عیسائی ته قباله ضرورت وي که مسلمان نه وي ټیک ترات پی شي خو د عیسائی خو ټوله جامې پلیتې دا او داس ماتې کار کوي او اکثر عیسایان شرابیان دا دا دغه چې دا چوړیان دا شرابیان دي نو داسې خلک ولې جماعت ته پرېږدي چا جنې له نوم یسرا کې ښودل نوا دی یسرا معنا اساني طوطیان په کور کې ساتل څنګه دي هر هغه مارغه چې په پنجره کې بند دي نو هغه ساتل ښه کار نه دی او که داسې عادت شي چې بار ګرځي او بیا راځي په پنجره کې کیني نو خیر یو حیوان تړل د هغه ژوند پابند کول دا شریعت نه خوښه اوس کمترې داسې شی دی چې هغه الوځي او بیا راځي یا زر کې مرکې بعضې تنظري عادت هغه بار ګرځي بیا راځي نو که داسې مارغه وي چې بارم ګرځي او راځي په خپل طبیعت پنجرې ته نو دا روا دی او که نه په پنجره کې هر وخت تړلي لکه ټیټارې خلکو ساتلي د چغو دپاره دوی په دې چغو خوشحالېږي او هغه چغې د غم کوي خپلې ازادې فضا پسې جاړي خپلې ښځینې پسې جاړي خپل بال بچ پسې جاړي نو په پنجره کې مارغه ساتل دا سپېرتوب دی او ګناهګار دی دا مه کوه د پنجرو مارغه به مو ساتي په جاری منځ کې امین نه پس بسم الله زمون مذهب کې نشته بعضې مسائل داسې چې هغې کې د څلور واړو مذهبو اختلاف دی نو زه برته هغه بیانوم چې زمونږ د مذهب سره موافق دی چاوې بعضې خلک زما نه په قرض سودا دی بعضې ارزان نو ورته ووایه که روره نن دې پیسې دومره پیسې کېږي که قرض یې نو دومره پیسې کېږي نو چې هغه خبر کې نو رواره او په بوسو کې به اوبه نه بوځي دوکه به نه کې نه ورته ووایه روره چونکې ته قرض لې نو زه قرض ګران خرڅوم نو قرض ګران خرڅېږي همیشه چاوی د سبا مانځه نه پس مر راخته دو پس پوری دو کیدل څنګه دي دا سپیره توب دی حضور مبارک فاطمی بی بی کنه لاړ یو ځل او هغه د مانځه نه پس دو په دې لته ومنله ما دا وخت مو دکې دی وخت کې رزقونه تقسیمیږي او برکات د خپل طرف نازلېږي نو دا چې کم قوم عادت چې د سبا نه پس د کیږي دا څه کار نه دی دا د انګریزانو یو رسم راغلی ټیک دی یو سړی ناجوړه دی معذور دی جدا خبره ده د نور راختېدو نه چې سبا مونځ وکړي نو وظیفه وکړه تلاوت وکړه درود شریف ووایه بیا یو دوه رکعته مونځ وکړه د ساه چې لمر راوخېږي نو قسم دی د یو حج او د عمرې عمره ثواب خدای ورکړي د خدای فضل خو ډېر لوی دی خو لږه بانه غواړي نو چې جومات ته لاړ شي نو د مانځه نه پس تلاوت وکړي ذکر وکړي وظیفه وکړي چې نور راوخېږي یو دوه رکعته مونځ وکړي او که څلور هم وکړو ډېره ښه ده ځکه هغه دوه رکعته مونځ باندې د حج او د عمرې ثواب دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلي او چې څلور سړي وکړي نو د دنیا او د آخرت مشکلات یې خدای حل کوي نو بیا ځه کور ته خیر دی بیا چې یو نفس د شکلې کار نه او د نور راختېدو پورې ذکر او وظیفه پکار او د کېدل ښه کار نه دا هغه خلک وده کېږي چې ناوخته پورې ویښ څوک ټلویزیون ته ګوري څوک ریډیو ته څوک ډرامې ګوري نو د ماسخوتن نه پس زر وده کېدل پکار دي ډوډۍ د ماسخوتن نه مخکې خورئ او ماسخوتن نه پس د علم خبرې د نصیحت خبرې تبر سره خبرې یا د یو مېلمه راغلي فرض که هغه سره خبرې کوي یا مسافر خوب نه درځي په لار روانې لارۍ کې موټر کې جس کې دا حضور پاک خپل امت ته ښودلی دی مطلب یې دا دی زما خدایه تا ته ما ځان سپارلی اعتماد او ایمان مې په تا دی او ستا په رسولانو په کتابونو نو اخري خبرې به دې د ایمانې مونږ خو به مرو که دا هم یقین وي چې نه به مرو نو خو ټیک ته بیا چې څه کوی هغه کار او که دا هم یقین وي چې یو ځل به ځو ځکه چې دې دنیا کې مونږ مخکې نه یو نو داسې وخت به راشي چې تاسو به نه دا دنیا به هم وي خلک به هم نور خلک به نو چې مرګ باندې د یقین دی نو د خوب وخت کې د دواړو جهانو سردار وای په عباسیات محمد تېروه هسې نه چې په دې خوب کې ته اوده مرګ مړ پاتې شي نو خاتمه به دې خرابه او چې دا کلمې دې ویلې او خدای ته یې توبه ښکلې نو انسان نه خو ګناهونه کېږي داسې خو څوک نشته چې د ګناه نه دې پاک نو خدای به در سره احسان وکړي نو پام کوئ د ماسخوتن نه پس ریډوګان او کانې اورېدل دا ښه کار نه دی دا دعوتونه چې څوک کوي زما دا نه دی خوښ د ماسخوتن نه پس دا ګناهګاري ګیا لکه د ماښامه ماسخوتن منځ کې کوی یا د ورځې کوی یو بجو دوه بجو ته ورسوي دا ښاریان نو بیا سهار مونږ له چېرته پاڅېدی شي نه هغه دعوت په څوک څه کې چې سهار له تیمونځ پاتې او یا مونږ نفس پې ټینګېدی نه شي او مخه ودکېږي نو دا ناوخته ډوډۍ خوراک او ناوخته پورې منجس کول دا شریعت خوښی نه مسلمان دی د مجاهد جون تیری د بهادر د ټیزن نه چې صرف خوراک او سکاک ته شپه تیرول او ډرامې اورېدل او کرکټ سپیر پارټ کې په نورو کاروبارو کې کمیشن وي کمیشن نوا دی خو چې دواړو طرفو ته معلوم وي چې چا له علي هغه ته معلوم وي او چې چا نه مال علي هغه ته معلوم او ته وروره زه به الله مال علم خو کمیشن پکې زما کېږي کمیشن نوا دی خو چې معلوم وي ښه دوکه به نه کړه او نه به دا کوې چې مال په سل والې او پاسړي په دوه سوه خرڅ کړي نه ته د هغه نماینده هغه ته به وې سل باندې مې درله واخیسته خو زما کمیشن پکې شل روپۍ کېږي ما له راکړه نو داسې خبره به کوې دروغ به نه وایې چې ما په شپږ سلې واخیست دروغ ښه کار نه معاملات صاف لرئ قسم دې چې صاف لرئ خدای پاک په ګټه زیاته درکوي او د هر څه نه زیات د زړه اطمینان او خوشحالي ده سړی ډېرې پیسې وګټلې او پریشانه په جیل کې پروت دی پټ مفرور دی معاشره په لعنت وای ژوند دې بیت مینا نه نه اوبه څوک څه کې دا پیسې لګه پیسې خري خو چې زړه دې خوشاله آته مطمئن دا پیسې خو د زړه د خوشاله لپاره خلک ګټي کړه نو چې زړه دې پریشان نه څوک به څه کوي د ډیر خواهش ملاره د حلال فکر کړه زه وایي زه د الکټرانس کار کوم د ریډیو ټلویزیون کار کوم دا روا ده او روا استعمال پورې نه روا ټلویزیون او ریډیو په خپل خو د ډول سورنا اعلی نه ده چې د پکې سکی خو د لاغه په پکې اوري لکه د لوډ فکر مثال یا د اصله مثال دی په ښه استعمال او په بد استعمال باندې به ته ګناهګارېږې عبدالسیاف نوم په شریعت کې نشته ځکه سیاف د خدای نوم نه دی عبد سره به هغه نوم راولې چې د خدای نوم وي سیاف د خدای نوم نه دی سیاف معنی تورزن په توره وهونکی دا د خدای په نومونو کې نه دی راغلی نو عبدالسیاف نوم خطا دی یو سړی وای زما یو لور زو نیک سړی له نور کړو زما یو خړای دی او چې ما نه بیا راکې کني ځامن بدل لمړ کړم او یو ورور یې را لوجنم دي دا اوس معاشره په زور اخیستل دا مسلمان لور خور او نکاح خو درزا شي نه د چا په چا حق شته نه جینۍ څوک په زور واده کولی شي قسم د پلار هم نشي واده کولی بادشاه هم نشي واده کولی چې عاقله بالغه ښځه نو پردي سړی وي بس یا دا بعضې خره کمقل جاهلان د کوڅې مخې ته ډزې وکړي چې پلانکی زمونږ په نوم شوه دا په دې قبایلو کې دا غلط رواج نه دا خو ظلم دی پردی لور خور په زور کېږي نه او چې هغه ته منکر یا زنا کې مبتلا دی نو دا کار مکه غواړي عذابونه به در باندې راشي د خدای او د خدای د عذاب مختلف شکلونه دا خو زموږ ښکلی پیغمبر دعا کړې ده چې زما امت باندې داسې عذاب مه راولې چې ټول یکدم مړه شي دا خو د هغوی برکت خو نورې فتنې او عذابونه به راځي نو لور خور چانه په بدماشۍ غشتل یا د الله بزه دا مړ کم دا خو آخري درجه ظلم دی او معاشره کې دا سړی دا لوړې ځوړندولو لایق دی چاویز د دوبی ما او د کاټن کپړې چې وینم چې د رجو نه د هغې څه مایه جوړېږي ما خیال دغه به یادوي دا اکسري او دا بت ورکول خیر دی روا ده بت روا دی بت که د وړو نه جوړي که د نشاستې نه جوړي او که د چین نه جوړي که سړي مې چا دې وکړي او پټي شي پیپر یې ځان وچکړي او بیا په اوبو نه کړي لمونځ یې کېږي خیر دی خو ښه دا ده چې د ټیشو پیپر نه پس ته اوبه هم استعمال کړي کنی فرض ادا شوی دی په لوټه فرض ادا کی سړی لوټه استعمال کړه او به استعمال نکړه په دواړو ځایونو کې نو منځي کې چې ضرورت نه زیات پلیتی خورا شوی نه چې هغه په کور کې مونږ درستخانونه و غیره استعمالو پاره تصویرونه د حیوانات نو دا څنګه دی د حیوان د تصویر شی به نه استعماله ځکه د دواړو جهانو سردار په لعنت ویل دی وی چې څوک فوټوګرافي کوي تصویرونه علي نو پاغي دي د خدای لعنت وي لعن الله المصورين او د قیامت پر ورځ به ولا خدای پاک وی دی کی روح پاچا نو وروسته کټولی شي ټیک ته د هغه شیانو تصویر جایز دی چې کوم جاندار نه لکه د ونې د باغ د منارې د جماعت د آباده د سندرو د غرونو دریابونو د جاندار شي تصویر جوړول په شریعت کې بند دی دا پاسپورت د پاره ضرورت د پاره جوړي د دغه ضرورت نه علاوه دا ښه کار نه دی ملازمینو نه چې کوم جی پی فند کټ کیږي نه چې کوم کې حکومت کټ کوي کنه نو باغې چې سم منافع راشي هغه روا دي او چې دې په خپل زیات کټ کوي چې مال زیات راشي نو دا ناروا دي ځکه دا خدای د سود په نیت کوي او هغه ډمبي چې دی هغه جبري ده نو هغه داسې مثال دی لکه یو مزدور چې مزدوري کوي یو کارخانه دار سره او کارخانه دار ولا د مزدورې نه زیاتې پیسې ورکړي نو دا روا ده په شلو ورسره خبره شوي څلوېښت وله ورکړي او چې ته قسطن پیسې جمع کوې چې ماله پې زیاتې پیسې راکړي نو دا سود دی نو قسطن زیاتې مه جمع کوې د سود په نیت او حکومت چې کوم کټ کوي او په هغې منافع درکړي هغه سود نه دی چاوی دا رشتیا چې قسطنطنیه څوک فتح کی نو هغه به ما سره نو داسې حدیث نوم خو نه راغلی خو دا یې ویلی چې اول فوج زما چې دغه ملک ته ځي نو هغه به جنت کي نو د قبرس فتح وشوه حضرت معاویه صاحب زمان بیا دویم فوج چې په دریاب ورځي او دغه ملک فتح کوي هغه به خدای وبخي نو هغه د یزید په کمان کې شوی وه نو یزید مشر و او دواړه حضرت حسن او حسین هم ورسره وو او صحابه کرام هم بعضې وو او زلمي مجاهدین هم وو او د استنبول ته قسطنطینیه وایي نو فتح یې خو نه کړی شوه واپس ترې راغله خو د دریاب مزل یې کړی دی او حضور مبارک د دغې فوج په باره کې مخکې ویلي دي چې دغه کې څوک شامل دي دا به خدای پاک وبخي دغه سفر کې ابو ایوب انصاري وفات کېده مشر صحابي او بیمار نو هغه د یزید فوج ته ویو یزید ته چې کومې پورې تاسو مخکې تلی شئ نو ما به مخکې وړی چې زه مړ شم هم آخري ځای پورې چې رسېدی شئ ما هلته کې ښخ کړئ چې زما مرګ مجاهدانه نو چې هغه یوړن وفات شو نو چې استنبول نه ښار کې ښخ دی هغه وخت کې د ښار نه بهر یو لوی جومات دی په استنبول کې د ترکو په دارالخلافه کې اوس دارالخلافه انقره ده خو استانبول پخوانی ښار نو هلته کې هغه ښخ دی نو چې ښخ ښه نو عیسایانو خبر راولېږه یزید ته وایي چې دا خپل مړی لرکې کني تاسو لاړې دا به مونږ غورځو د ورته خبر ورولېږه که زمونږ د مړي قبر تم ګوتې وروړې نو په شام کې چې څومره ګرجي دي او ستاسو قبرونه دي دا به ټول دړې وړې کوم د نارتوب جواب دی بس هغوی هغه خپله اراده پرېښوده، ځکه شام کې ګرجې ډېرې وې، د عیسایانو ملک پاتې شوی و او قبرونه لکه دلته پېښور کې د عیسایانو قبرونه دي او ګرجې دي، نو چې دا خبره یې ورولېږه بس هغوی زیارت اوس هم شته او عثماني بادشاهان چې به بادشاهان کېدل، نو په ړومبۍ ورځ د خلافت به تاجپوشۍ له هغه جومات ته تلل د تبرک لپاره، هلته به یې تاجپوشي کوله. نو لوی جماعت ته حضرت ابي ايوب انصاري پکې خخت نه داغه په نوم جماعت زمګه چې وچه شي کنه نه هغه پاکي د مذهب کې خو که پلیتي پکې پرته وي او وچه شي او بیا پرې اوبه پروزي نو بیا پلیتېږي خو که د پلیتۍ نام او نشان پرې تلي او وچه وي نو بیا خیر دی لکه په یوه وچه ځمکه چې امتیازې کړي تشه هغه بیا وچه شوه چې نام او نشان یې ختم و نو پاکه ده لکه بیا په هغې اوبه پروزي نو خیر دی هم پاکې دي خو که داسې څښا لختې وي چې بدبويي پکې که هغه وچ شي نو هم چې اوبه پرې راشي نو هغه خرابېږي دا دریا دا باران کې ساس کې په سړی پروزي کنه د لارو کوڅو دې سره مونږ کیږي ښا یو حاج سرګند پلیتی ویني چې دا د اسماتي پلیتی ده یا ساس کې د امتیاز او د خالص نو به دی ویني یعنی دا باران عام ساس کې لارې سره چې والو دې پسړي موټر سره پسړي راشي نو جامې پاکي دې پلیتی نه چاوی د کمیس پرتوک په ځای پینټ او شرټ استعمالوي نو دا څنګه دی نو ښه کار نه دی مسلمان یو مسلمان قوم دی زموږ یو معاشره ده نو ولې موږ د پردي قومونو نقل کوو که ځان ته مسلمانان وایه او د خپل کتاب ها لاندې باران کی کنه نو زموږ مدرسه کې لاندې حال شته هغه کې مدرې دیش او یک ډیر منځونه ځای پکې راځي نو کوټ پتلون ما غوندې د سړی کوناټي بار ښکاري او چې سجدې ته پروزي بالکل دواړه اندامونه جدا جدا ښکار څنګه د بې شرمه جامه ده یا دا لکه دلته چا ځوړند کړي نو ما ته ډېر بدی ښکاري چې زناورو دا عیسایانو خو د صلیب نه خله چې دلته ځوړندای چې زمون عیسی علی السلام داسې سلی شو نو دی ولې ځوړندای زمون په کانوکیشن حال کې چې جلسې تقسیم اسنادي نو گورنر صاحب د پادریانو اټو په پسرای او الکان الکه ولې نقل کوي یا د انګلیش میډیم سکولونه چي دي نو الک د بار کوټ پتون ورته واغوندي یو لکه ورته ځوړند کی الک انګریزي ورته وخایې ټیک تا جب هر قسم زده کول سو عیب نه دی خدا جامه ولا ولې بدل کړه د جامې د انګریزي سره څه تعلق دی خو د ماشوم ذهن د اوو نه پنځلسو کالو پورې بدلېږي را بدلېږي، دی ورته دا وښيي چې ستا مشران هغه دي چې دا جامه اغوندي او ستا تهذیب دا دی او ته په دې کې مهذب ښکارې، دا نور خلک غیر مهذب دي. نو چې سړی په خپله جامه فخر نه کوي، په خپل دین، په خپل تهذیب، هغه خو غلام قوم وي، دا غلامي لرې کړئ. دعوت نامه و په انګريزي کې چاپ کړي زناورو دلته انګريزانو سي کې مسلمانان ولې فخر کوي په پردیش زمون خواته ایران دی جبه فارسی دی چانه نه ورځي خو په خپل جبه فخر کوي زمون خواته چین دی چینی خپل جبه نه او د دنیا ټول صنعتکار ملکونو له شکست ورک هر څه خپل جبه ترانو نه روس کې خپل جبه ده جرمن کې خپل ده فرانس کې خپل ده مونږه غلامان بنگلاديش زمونږ جدا شنو خپل جبه کړ سرکار الته بد انګريزي ټکی نه وي دلته کې موچینو مې لیکلي کابلر هاوس او که غړي سازي تیزن د سړک په غاړه ناسن واټ مې کړ هلکه دا غلامان یو مونږه دا ځکه اقوال او ټکول خورو دوی دې ته ترقی وایي چې انګریز څه کړي یو مولا خبره کوله وی خدای دې انګریز سره خو کې وی ولې وی خدای چې او دسمات یې نه دی خوړلی کني زموږ خلکو به اودس ماته هم خوړه چې دی کې ویټامن سي ده دا ویټامن سي پرې ده د امریکای او د برتانی مصنوعات سره بایکاټ وکړي دا مردار زموږ دشمنان دي چې کومه پورې خپل قوم کې غیرت نه راغلي دوی به د قشانوال ټکو چې سړی د انګريز په غلامه فخر کوي د انګريز په جبه او په تعظیم پښتون لیډر به چې جنازې لروانې هم په انګريزي کې خبرې کوي الکه هغه صاحب پښتو دې څه شو پښتو پښتو پښتو پښتو زوته او خبره په انګريزي کې کې د جب په حیثیت یو چې په مقابل نفرت نه را خو تهذیب او معاشره خنره د هر قوم جبه زده کړه حضور پاک له بده يهودو خطونه راتل نو هغه به يهودي راوغوسته چې ما ته ترجمه وکړي بیا وی بل څه نه راغواړو خپل یو صحابي ته وی زید بن ثابت ته چې يهودي ژبه یې زده کړه عبراني چې هغه خط راځي چې ما ته وی او جواب ورکو ناغه په پنځلس ورځو کې عبراني زده کړ نو بیا چې به د یهودو څومره خطونه راتلل خپل صحابي به ورته زید بن ثابت او چې جواب به لیکه د هغې په جبه کې به ولا غولیکه نو جبه زده کول څه بده خبره نه خو تهذیب او معاشره پر دی کوی ما دا چې څوک فخر کوي په پردي شي دا غلام دی دا وی حضور مبارک چې بیمار نه خوشنو بی بیانو چوری وکړه د میاش دا دروغ وای نه بی بیانو چوری کړی دا نه د چوری رواج ته نه په کتابونو کې شته او زمون دا رواجونه دا زړې خزه او قمقل امامان او به علم شیخان جوړي وایي امام په جماعت کې شپه تېره کړي. هغه کس چې د جماعت سره یې تعلق وي لکه طالب یا امام هغه جماعت کې وده کېدی شي او بار سړی چې د هغه کور وي او جماعت ته صرف د ملاستې د پار راځي نو دا ښه کار نه وي او چې د چا جد د جماعت سره لکه امام او طالب جماعت کې دی راځي یا تبلیغي حضرات لاړ شي او جماعت کې ناغي له روان د ګاډي مسافر او د دین په لار کې راوتي وی دې ورځو کې خلک چوری کوي چوری نشته په شریعت کې ښا دا د خزو باندې د ملاقات لپاره یو ذریعہ جوړه کړې په خدای پر رسول دروغ مو آئے دا رواجونه داس د ټل کیو مټل او ټل شې چې څوک بناست نو زه چې لاړم مخکې راځو کې درې کاله مال ته تیر کړی نو د چوره پرس هغه هر کور کې د نارینه په سر چرګ لاله او وینا بمبار نه دنه وای او خوري به هم سړی او چې خوري کنه نو لنګ به والی خبره باندې کوي ما ورته